نن بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماو په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف دی یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی وو او کنا بدا دو خبرې نن تاسو مخ کې عرض کوم عزیزانو علما ټول پدې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه یو سل او دولسو امام سے رحمت اللہ علیہ دا ایک سو بارہ استادانو نه سبق ویلې چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت الله علیه هم امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا هغه امام دی چې کوم متعلق اوس شیعه لګیا دي او فقه جعفریه چغي وږي نو عزیزانو ارز داو چې مونږه د فقه حنفي چغي وو او شیعه چې دی هغه د فقه جعفریه چغي وو نو کپ فقه جعفریه او فقه حنفي کې اختلاف وی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقه او امام جعفر صادق نزد کړي وا نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقه جدا ده او د امام ابو حنیفه فقه جدا ده خبره دا نه ده خبره دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کم کتاب تصنیف کړي دا فقه جعفریه چې دا دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نه یو نیم سل کال رستو دا د شیعو مليانو تدوین کړي نو د شیعه ملا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه په کې لیکلي دی هغه لیکلي ځکه چې مليانو په اړه زمانہ کې د خپل مذاق مطابق لته خوالي دي قران کې راځي ويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله حلاکت دی وی د هغه لاسونو د پاره چې دی لیکلو کی او بیا وای چې دا د خدای کلام دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې اغیب په خپل لاس لیکلو کړ او قوم ته یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام نو الله وی چې وایلن هلاکت او تبعی دی وی بعضی مفسرین وایي چې وایل دا هغه کنده ده په جهنم کې چې ار ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کندې نه امان غواړي نو عزیزانو عرض مې داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې وو د د لاس د فقه تصنیف شته نه خدا ملک نه دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 112 استادان دویمه خبره دا ده اسی یو د د قیاس درته وایم نور فقہی جزئیات خو زه تاسو په پویول نه شم ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي او یو کیس ورته راغی چې صاحب یو سلور کسه ناستو او مار راغه مار په دې یو کس داسې مار وروختو د ځان نه لړه کو په دې دویم ورو غورځېدو د دویم ځان نه چې لړه کو په دې دریم ورو غورځېدو د دریم چې ځان نه لړه کو په دې سلورم ورو غورځېدو دا سلورم یې وچی چلو مړ شو دا یو مقدمه راغله ابن ابي ليلى ته نو ابن ابي ليلى توس دا فیصله کول دي چې دا مړی چې مارو چې چلو د دې مار چې چون کې دیت بسوک ورکی په دې درو کې تاوان بدل دی مړی څوک ورکی ځکه چې دا هو قتل خطا دی او قتل خطا کې دیت ورکول ضروری وي نو د دې دیت به د دریو کې څوک ورکړي ابن ابي ليلى فیصله ورکړه چې داروم بنه سره چې پچا مار ور خطلو او د باغ ور غرزیدو نو دا معاملې د دنه شروع وا نو تاوان به داروم بنه سره ورکړي نو ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي وو خلکو من لړم بي سړی نه تاوان واغستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش و چې صاحب داسې یو کیس شوو او ابن ابي ليلى دا فیصله وکړه امام صاحب وی چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې دا فیصله شپاره سنې غلطه کړې خبره دا څه نه ده اوس دا قیاس دی اوس قیاس د علماو یو د داسې علما لکه ابو حنیفه ګوره زما د لاس ته ګورئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مار چې راغی او په دې ړومبي سړي وروختو او د ځان نه لړه کو په دې دویم وروختو نو دا دوی مې و چې چلو که بچ شو تاسو وایي بچ شو امام صاحب وایي چې دا دویم بچ شو نو دا ړومبنی سړی خلاص شو ته چې په چا ور غورځولې وه بچ شو چې بد شو نو د اخلاص شو د دویم چې ورو غرزولو په دې دریم باندې نو دا دریم بچ شو که اوچی چلو بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو ٹھیک شو ځکه چې د دې په عمل خو یو بل نه چی چلی شو نو دا دوه خلاص شو خبره په دا او په دکې ده دې سړی چې په دې ورو غرزولو دا یو چی چلو اوس مجرم دا دریم دی مجرم دریمم اله دی چې اوس بدا کته شي چې د دریم چې په دې سلورم سړی مار ورو غرزولو نو دا سلورم په هغه ټکی وخورو او کس سات پسې وخورو نو امام صاحب وی چې کدی دریم سړی چې په سلورم مار ورغورځولې دي کپا ټکی خړلې خو تاوان په دې دریم دی او کس سات پسې خړلې نو دا دریم هم خلاص دی د دې سلورم خپل سستی و دبم ځان نه ټیله کړې وکړه ما په خبره پوه دا قیاس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابن ابي ليلى ته چې خبره ورله چې امام صاحب خدا سي وي ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده د بادشاہ راوغوښتو چې یا به زما قاضي کیږي او یا د جیل تاچو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار دی لوی منصب به زما لاس کې راشي خو ما د بادشاه قاضي توپ ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي یو حدیث را پورن خطه دی ان نه پریدي چې زه قاضي شم نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین اغا لال کړي شي بغیر د چړې نه نو زه قضا ستا زکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث مې ستا قضا ته نه پریږدي کم سړی چې د قوم مشر شي ابه تیغه حلال کړي شي به تیغه نو ځان به تیغه نه حلالوم زه د قوم قضا او مشري نه کوم وایغه سو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو نو عرض مې داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی صحابي چاته وای چې پیغمبر لیدلې تابعی چاته وای چې هغه صحابي لیدلې علماء لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلي دي 72 صحابه علماء لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې کا په نابالغ توپ کې یو نابالغ ماشوم پیغمبر لیدلې نو هغه د صحابه رتبه ده او نابالغ ماشوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلی لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده په دې تابعی توپ کې فائدہ څه ده فائدہ څه ده فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خزمانه چرته وا یا چرته پیدا بشي پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده چې هغه د صحابه او دور دی ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زما زمانه ته نږدې ده نو د دې زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دا حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې ده چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې ده چې هغه کې بیا یو امام هم بل نشتا دا ټول د نبی ارستو دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټه به هم تاسو لا او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منځ کې څه لګ اختلاف درم امام دے امام مالک رحمت الله علیه سلورم امام دے امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا سلور امامان دي نمبر په نمبر د دې بیان ستاسو مخه ته برازي امام شافعی رحمت الله علیه د امام صاحب نه لګرستو دی په اسلامی قوانینو کې دو قسمه اختلاف یو اختلاف په اصولو کې وي او یو اختلاف په فروعو کې دائمه مجتهدین په منځ کې اختلاف د اصول نشته په اصول کې ټول ائمه مجتهدین چې دي دا متفق دي اختلاف چې دی هغه په فروع کې دی او فروعي اختلافات له دومره زور ورکول چې مونږ په یو بل تکافر وایو دا په اسلام کې حرام او ناروا دي عزیزان اوس کتا سو خیالو کوي مونږه بعضی وخت کې مانځ کې هغه رفع الیدین کوي رکو ته چخکته دینو لاسونه داسي کې او بیا ښکته لاس داغه نه چې لګه خو دې خو څو ګورو نو یکدم په فتوا لګو چې دا خلک کافر دي بل شان مونږ کوي څنګه بل شان مونږ کوي وې په منځ کې په لاسونو اشاره کوي یا په منځ کې ولدوالین نرستو امین په زور وای نو بیا ګرځو تا ته وایم بل ته وایم دې جمعات کې خدا سي خلکو یاره یو ځای کې پېښ شوی او ما مانځ کې داسې چل کولو رستو به امين په زور او تا دا شرارت پسې به ټوله ورځ ګرځو یو بل سره به دا خبرې کوو نو دا بدبخت قوم چې دی خبر نه دي دا نه پېژني چې اصول څه ته وایي دا نه پېژني چې فروع څه ته وایي لنډ غوندې مثال درته وایم په مانځه کې دا ولاړه دا د اصول د صلات نه دا د ارکان د صلات نه لاس دلته خپل یا دلته خپل یا زوړن نیول دا د فروع د صلات که یو سړی په مانځه ودرې دا او نیت یې وتړل او لاسونه بالکل ځوړن نیولی او الحمد سورت یې وې او رکو تلاړو منځ کیږي کنه ها دا هم ما اوسوي کنه تاسو هم تاسو مذهب دا دی چې منځ یو نش ولا لك ولا سنه جوړنی و نو اختلاف د اندرون د صفای عالم ګورا امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تبکم مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زبد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر تلاړم چې قبر ته بلاړم نو التبه می دو رکعات نفل وکړ نو د امام شافعی مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي لاسونه دلی و امام شافعی وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما به رفع الیدینم نه کول او پسینه به ملاس هم نه کې خلان دی به ملاس کې خو زکه چې د دې قبر والا مذهب دانو نو دنه مال حیا راتلا او به کې څوک داس چا زرا جستا اختلاف دی او ته داغه قبر ته بلار شي او دوه رکعات نفل بو کې او دعاګانې بو کې چې خدای دا مشکل زما آسان د امام شافعي سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره داغه په قبر به نفلونه کولو بیا به خپل مسلک پرې هو چې د دې قبر والا مذهب دانه لري چې د خپه نشي چرته تاسو خیال را امام شافعی رحمت الله علیه دا سوکو د کم ځای او کم ځای کې پیدا و او بیا علم په کم ځای کې کړو دا بیان دی نه عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې د محمد او د پلار نوم ادریسو نو دی وایا محمد ابن ادریس د د سلسله د نسب چې دا هغه پشپغم پشت کې د عبد المطلب عبد مناف سره لګي عبد مناف چې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپگم پشت کې امام شافعی رحمت الله علیه چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده نو دته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کی چې د دغه غور نکه نامه چې د شافعی و نو د د نکه په نوم مشهور شوه دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نکه سره و کینی د خپل نوم چې ده هغه محمد او د پلار نوم ادریس نو امام شافعی ته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته شوه بیا د مور چې وا هغه څوک وا د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده ا د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي پدرم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي یعنی د د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده پیدا شوه کله ده پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعي پیدا شو علما لیکي چې دا څه عجیب او غریب واقعا ولې رونما شوه چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه دا وه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوندی و نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله دا علمایه مذاق دی زکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشو راتله نو امام صاحب چې موجودو نو امام شافعی ته نه نشو راتله خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغ عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو د چې د اوو کالو شو نو قران ورته یادو چې د وو کالو شونو ټول قرآني بیا یاد کړو زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم اور سړی به دې دا تنبه به د تنه نه پنا کی الکه څک څک چل کې استاد وې قرآن یادوم دویمه سپاره د ویل اوس په درېمه کې ما نو تر اوسه دې صخره سالور خدای دې ورکا ثرد سنډا به امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې او کال شو نو قران یاد کړو بیا او د عمر چې 15 کال شو نو موطا امام مالک یاد کړی و بیا علما ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کو امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي ما تاسو غوږ کېدی او معطا کتابونه مخې ته کېدی او واورئ چې زه درته واورم نو علماء مخې ته معطا کتاب کې هو او واورئ چې زه درته واورم نو علماء مخې ته معطا کتاب کې هو او امام شافعي ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی کړي و چې فارسی او نسل یو سړی به د اسلام چراغ دومره بلندای چې تر قیامت پورې به داغه څوک مثال پیدا کول نشي په دې باندې د ټولو ائمه محدثین او فقهاو تقریبا اتفاق دی چې د پیغمبر د دې پیشنګویای نه مراد چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زکه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه الله پاک کمکار په باب د دین کې اغسته ده داغه مثال به تر قیامت پورې په دنیا کې څوک پیدا نه کی عزیزانو دته د علم سره سره الله پاک قوت اجتهادي او قوت دماغي دومره لوی ور کړو چې داغي مثال نو ابن ابي ليلى دا د ډېر لوی علم خاوندو او د بادشاہ قاضیو نو ابن ابي ليلى پلار روانو او یو سړی بل سړی ته کنزل وکړه کنزل دا ورته وکړه چې یبن زانیتین او د دوو زناکارو زویا ابن ابي ليلى فورا خپل دارو قضا تلارو او پولیس راولې غلو دا سړی اونی وو دا ځان ته پیش کړ چې تا سره څه ګوان شته چې د دوه زناکارو زوی دی هغه ورته وی چې نه صاحب ګوان نشي ابن ابي ليلى حکم کو پټکی چې د فورا اتشل دوره وهي زکه چې د یوې کنزلې په بدل کې اتیا دورې دي او تا دو کنزلې کړې دي یبن زانیتین د دوو زناکارو مور او پلار دواړو ته د زنا نسبت کړي دي نو کنزلې دو شوې نو لہذا پتا دو حد جاری کیږي اتش دې دوره هوا ابن ابي ليلى چې دا حد جاری ک امام ابو حنیفه لاله ته پته ولګېده چې ابن ابي لالا یو سړی ته سزا ورکړه او داسې ورکړه امام ابو حنیفه فرمایل چې ابن ابي لالا باندې خدای رحم وکي په دې یو فیصله کې دوه غلطۍ کړې دي فیصله یو ده او غلطه پکې دوه کړي کمی کمی امام ابو حنیفه ورته فرمایي چې همیشه د پاره سزا چې دا هغه په الفاظ ورکړل کی یبن زانیتین لفظ یو دی معنا یې دو دی نو چې لفظ یو دی نو دا سړی د یو سزا مستحق د اتیا درو په یو ځای تشلو دورې ووالو مسله دا ده چې دوه حدا په یو سړی باندې لازم شي دوه حدا نو یو حد چې واله شي نو بیا به سورځي پریخوي شي چې دا زخمونه جوړ شي د پارام شي بیا به په بل حد جاری کی نو ابن ابي ليلى په یو ځای په دوه حد جاری کی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قوت اجتهاد چې د بادشاہ د قاضیانو په فیصلو کې به غلطه رئیس دی ابن ابي ليلى بادشاہ ته شکایت وکړ چې زه خود نه ډېر تنګ ارزه لانجه جوړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاړو مکه معظمه مکه معظمه تلاړو الت خلق ته پته ولګی دا چې ده په امام پسې رستو الحمد نه وای دا یو بل باس دی او بل اختلاف ته د احناف او د شوافیع په منځ کې د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به تولاړین الحمد بوي او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې امام پس برستو ته قرات نه وي چپ به ولاړ په مکه معظمه کې دا شوافه وغیرہ ورپسې کوتا کې ورسره دي او ورپسې رااله ویل دا تا ویلی دی چې امام پسې برستو الحمد نه وای اوس برا سره فیصله کې کې نه دا کوته کې ګوره کنه حدیث کې راغلی لا صلات الا بفاتحه الكتاب هغه مز نه کېږي چې کوم مز کې الحمد نه ویلې شي او ته چې امام پسې الحمد نه وای امام سے برتوی چې الکه تاسو خو 2000 کسان یې نو زه 2000 کسانو سره باس کولې شم یعنی یو سره 2000 کسانو سره باس کولې شم او باس کوي خو یو سړی سره به کوي نو 2000 خلې در پسې وازي دي نو په دوه زره سره به ته څه هغه ورته وی چې خدا څومره کسانو سره کې ویل یو کس منتخب کړي یو کس چې هغه سره زباسو کوم دوی پکې یو لوی عالم کتلې ده او ورته وی چې دې بدر سره باس کوي امام سے ابو فرمائل چی دا سڑے بما سر باس کئی وی چی آو ویل کده او گٹلا نو تاسو ټولو گٹلی دا ویل او جی مونگ ټولو گٹلی دا او ویل کده بیلو دا وې کده بیلو دا مونږ ټولو بیللې دا مونږ بزو امام صاحب صادر په وګوا چولو روان شو ا 2000 کسان ورپسې شو چرته دي ول تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پس الحمد نشتا تاسو په 2000 کسانو کې دا سره تاسو منتخب کړ چې د د ګټه ستاسو ګټه ده او د د بیلات ستاسو بیلات ده نو د امام قرات ستاسو قرات ته تاسو په خپل فیصله دا عقل او فهم او دا دماغ علماء لیکي چې امام مالک رحمت الله علیه چې دا عربی النسل او دا ذاتی طور د یمن د د نکچ ده دغه مالک چې ده دا د د نک نامه و نو د د نیکه چې دی مالک او دې باندې خبت سړی باندې راځي چې عربو کې دا دستورو چې پنوسی باندې به څه چل کولو د نیکه نوم یې خو پنوسی به د غور نیکه نامه یې خو اوس مونږ کې خو خزه وای جای ہے د مړی نامه یې پکې لکه چې مونږ هو کم کار سم دی دغه مالک چې و دا په سندو هجری کې د یمن نراغه مدینه منوره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کو مسلمان شو علما وایي چې سیوا د بدر د جنگ نه په نورو ټولو جهادونو کې مالک رضی الله تعالی عنہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک په ټولو جهادونو کې هغه نه بعد امام مالک رحمت الله علیه دا د مالک نو سیدې چې نو سیو شنو خلقو په د خپل نکنون کې د د پیدایش چې ده هغه په مدینه منوره کې شوه او پیدا کېدو نه بعد د د شغل چې د لس اتو کالو په ژوند کې حدیث یادول په حدیث یادولو کې امام مالک رحمت الله علیه هغه سټیج ته ورسېدو او هغه علوم او فنون د حاصل کړه چې موطا امام مالک لیکل شروع کړ موطا امام مالک دا یو ټکی د یاد لرلو دی چې ذخیره حدیث را جمع کول او هغه لا بیا د کتاب شکل کې ورکول دا په اسلام کې اول سره امام مالک رحمت الله علیه چې دا کار کړ اول کتاب په اسلام کې د قران نه بعد چې لیکل شوی دی نو هغه موطا امام مالک ده دا ډومبره کتاب اوس موطا امام مالک عزیزانو کزه قسم در توخرم نو دروغجن بنشم چې په دې ټول صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 30 40 نهایت 50 پورې علما به یې چې هغه په موطا امام مالک کوي په ټول صوبه سره او دي څومره چې خپګ دې د استاد په سر بیگ دی په ټول صوبه سره بیا د امام مالک رحمت الله علیه فقاهت چې کوم دی اوس یو مسله پیښه ده مسله دا پیښه ده چې یو سړی قسم وخورو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدرې کانی طلاق ہے جنابت پیژنې ستوي غسل کولو ته جنابت وایي کا ویښ شه عمر دې تېر کړو یعنی لفظ جنابت تاسو نه جنابت څه ته وایي خدای بندګان چې سړی غسل کې شي شپې احتلام ورته وشو یا خپل بیبي سره هم بستری وکړه یا دې ته جنوب وایي خبره پوښي نو سړی دا قسم وخورو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدرې کانی طلاق اوس بچکه تب ټول عمر غسل کی ګرځي او که غسل کېل ته در باندې خزه تلاتی وګرځي کنه لګ نری نری ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي هغه ته چې خبره پیښ شو هغه وی چې غسل بنه کوي که وکړو په خزه طلاقي خیال امران غسل بنه کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسکه مسکه کېده وې صاحب دا مسله په خد اوس بچ کی امام ابو حنیفه او فرمایل چې راځي چې د دې سړي علاج وکړو یو سړی پوی کړی دی چې د دې دریاب په غاړه ته ودرېږه زه به دا سړی دریاب ته غورځوم چې دی پکې یو دوه غوپې ووهي نو ته به فورا روباسي چې مړ نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د الله سونو چې راځه کنه چې دا مسله ولټو او چې د دریای دجله غاړې ته اوروسته د غلط چې دیکای ور کړی دا چې دیکای ور کړی دا دریا ټوس دو درې څلور پنځه غو په واله بل سړی ور ټوپ کالم بوزنو هغه ورويستو ورته زبچیا غسل دم پاک شو خزه دم طلاق نه او په غسل وستو کې نیت فرض نه دی تاسو خیال راغی په غسل وستو کې درې سيزونه فرض خلا کې او باچول پوزا کې او باچول او ټول بدن لمدول دا درې سيزونه چې بے نیت لامدشي نو هم غسل وته ابن ابي ليلى اکبک شو او چې د امام ابو حنیفه د علم جواب چې دی دا ډېر ګران دا فقاهتو د دې فقهاو او دا علمو د دې خلک امام مالک رحمت الله علیه دا موطا چې ولي کله نو بیا به دا درس کوله طالبان براتله او دا مواتا چې دا دا به ورته ده پړاوله هارون الرشید بادشاهو هغه وی چې امام مالک ته وایي چې زما دربار ترازی او دا موتا چې دا دا ما ته لګا اوري امام مالک جواب ورولې غلو چې موتا د پیغمبر حدیث دی خلق حدیث او پسې ګرځي حدیث چا پسې نه ګرځي دی حدیث پسې زګر زیدل مو ما حاصل کړی دی حدیث ما پسې نه دی ګرځي نو د هارون الرشید ایمان ته بیا وګوره آر روان شو چې ټیک ده خلق علم پسې دي علم خلق پسې نه دي ناراغه د درس ته نو بیا بل تقاضا وکړه امام مالک ته وی چې کته دا موتا ما ته د دې عام طالبانو لګزان لوینو دا مهرباني بدی امام مالک ورته وی چې کوم شی د عام خلقو د فائدې د پاره هغه په یو سړی نشي قربانې دی دا درس د عام طالبانو د پاره دی که د طالبانو په زمره کې کینه او اورې ډېره خدا کینې خپل لار وه بادشاہ ته وي هارون الرشید بسر چشم د امام مالک رحمت الله علیه دا فرمان قبول کو او پاګه کې بناستو او حدیث به د بغداد بادشاہ ورتا یو قاصد راولې ګل چې بادشاہ وای چې یو سو رزلا بغداد تراش امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زوزګار نه زنی مزګار قاصد لارو بیا راو چې یو دو ورځو له خراشه کن بغداد ته امام مالک رحمت الله علیه جواب ورولې غلو چې دو ورځو لنه چې یوې ورځې لم برابر نه قاصد لاړو بیا راو چې د خدا بنده یو ورځ له خراشه امام مالک ورته فرمایل چې بادشاہ ته وایا چې زما د خدای په ذات قسمی چې په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې یو منټ زستا په ټوله بادشاہي ورنک زچ د د په قبر په خوا کې یو منټ تیروم نو دغه یو منټ کټوله بادشاہي د بغداد راکې نو در بینه عاشق دې ته و رحمان بابا ته چا وی راځه دلته مولا راغله ده جلسه ده تقریر به پکې واوري هغه څه چل ده و مولود شریف ده مولا راغله ده تقریر به پکې کوي ته به واوري هغه ورته له ول رحمان دم روزگار نه ده د کار د عشقان رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا چې غوګونی سي ناصح غوندي اوزګار تا ودا تقرونه چې کې ودا اوزګار دي او زه د عشق په کار کې بند ما نزو ورته اوزګار نه امام مالک ورته وې زه دا غاورو دیشک په تا کې ناستم ستا بادشاہي ما ته پکار نه ده او نه د بادشاہ دعوت ما ته پکار چې لار شي کنه وزکه نظم چې د پیغمبر یو حدیث میں دا بادشاہ نزدیکت تنفری دی پیغمبر فرمایلی دی چې من خالق الملوک څوک چې د بادشاهانو سره خلط شي خوراک سکاک ناستا پاستا روابط تعلقات دا خلق غله د دین دي دا د دین غله دي نو د پیغمبر دا حدیث چې ده دا مې د بادشاہ په دعوت باندې التتلو تنفری عزیزانو د د عشق دا عالم چې په ټول عمر کې سوا د حج نه په ټول عمر کې یو شپه د مدینه نه بار نه دا کړی یو شپه بیا په ټول عمر کې په مدینه منوره کې چرته په سورلې نه دی سور شوی چې دې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی که زه په سورلی سور شم نو به لاندې راشي یا رب بیا په ټولې زندګۍ کې په مدینه منوره کې پړې نه وې پخپو کړې بیا بل بغیر دی چې کوم زمکه زما محبوب د خپل لاندې راغلې ده زما د خپې غوسې شي چې پاغه زمکه به زه پڼو سره ګرځم د امام مالک رحمت الله علیه د عشق او د مینې دا عالم د دې بدل کې څه شی او بیا بدل کې څه د دې په بدل کې ارش په رسول الله سره ملاقات ارش په خو چې سترګې به پټې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به مجلس د د پنځیشتو کالو په عمر کې عالم شوی و او نه فقط دا چې د عالم شوی و د د پنځیشتو کالو په عمر کې بیا تصنیف د موطا امام مالک هم کړو بیا دغه موطا چې دا دا بده طالبانو ته درس کوله د لری لری اطرافو نه با خلق راتلا او امام مالک رحمت الله علیه نه به معتز د کولا معتا چون کې د حدیث کتاب دی او په دې ټول کتاب کې فرامین دي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه بیا د پدی خپل دور حیات کې کم احتیاط چې کړی دی په حدیث را جمع کولو کې چا به ورته وی چې دې سړی ته یو حدیث یاد دی د پیغمبر نو دې بلاړو دا